په ترتیب کې اوم نمبر دی رستو د سورۃ الانعام نا او په نزول د سوراتونو کې 39 نمبر دی نازل شوی دی رستو د سورۃ سواد نا د دې سورۃ د مخ کې سره ربط او تعلق د مخ کې سورۃ په اخر کې ذکر وشو ان الله سریع العقاب الله ډیر زر سزا ورکوونکی دی نو په دې صورت کې با داغي نمونی ذکر کوي چې الله چا چاته عذاب ورکړیو یا مخ کی صورت کې دلایل عقلیه ذکر شو په توحید باندې نو دې صورت کې دلایل نقلیه په توحید باندې ذکر کوي یا مخ کی صورت کې شپږ عقبات عقبات ستا شپږ امتحانات ذکر شو هر مبلغ د پاره نو دی صورت کې د شپږ مبلغینو تذکرہ کوي یا د مخ کی صورت آخر کې ذکر وشو انه لغفور الرحیم نو دلته بد الله د مهرباني نمونی ذکر کوي یا مخ کی صورت کې رد شرک اعتقادی او فعلی و نو دی صورت کې بم رد شرک اعتقادی او رد شرک فعلی کیا هغه کمی خبرې دي چې په دې صورت کې دي او نور صورتونو کې په دې ترتیب سره نشتا دی صورت کې ذکر د لباس شوی دی دی صورت کې سلور کرت یا بنی آدم خطاب شوی دی دی صورت کې ذکر د اعراف والو دی دی صورت کې تفصیلی واقعا د موسی علی السلام ذکر شوی دا دی صورت کې د قران بعضی آداب ذکر شوی دی دی صورت کې د مشرکین حال بیان کړي چې غیب په بربند باندې طواف کاو دارنګ په دې صورت کې ذکر د بلعم بن باغورا شوی دی داوه د صورت بیان د دریو مسائلو دا داوا او خلاصہ دا چې ګوره ار مرګري یادې کې د کم صورتونو خلاصہ او داوا اسان نه د دې صورت داوا درې مسلې دي صورت الاعراف کې څو مسلې درې مسلې یو مسله تسلی دا مبلغ تا یو مسله څه ده تسلی پیژنې دا او مبلغ مبلغ څه دین بیانې تبلیغ کوي دعوت کار کوي خلکو ته د الله پیغامات رسي دته مبلغ وي نو دغه لپاره تسلی یې ته باندې نه څنګه حالات په دې کې راځي لبا سندان ساتي کله به د خپل گزار راځي او څه په څه جوړه کړي اوله مسله څه شو دویمه مسله په کې دا بیانې یو اتباع د ما انزل او کې الله چې سره لګري نو هغه پسې لاړ شي اتباع د څو کې د ما انزل او کې او دریمه مسله بیان د توحید او رد د شرک کې او څو اشاواس اوله مسله اوله مسله تسلیم مبلغ تا دویمه مسله اتباع ما انزلو کې او دریمه مسله بیان د توحید او رد د شرک کې درې مسلې یاد شي اوس ودا اوس کې دا خو داوا شو اوس په دې باندې واقعات دي اوله مسله تسلی ده کنه نو په دې باندې د صورت په اخر کې تفصیلی واقعا د موسی علی السلام ذکر کړي موسی علی السلام ته وګوره کنه لا دنیا ته راغلي نه دي د فرعون چړې وته تیری نو هلته په ماشوموالي امتحان نو بیا دې خو هغه قبطیه کې وجلو او موسی عليه السلام دا ووتوا نو بیا موسی عليه السلام مدین ته لاړو هلته بیا لس کاله هلته وو بیا چراغ بیا د فرعون سره